یو بل بحث درته ذکر کوم قدم القرآن و حدوث قرآن قدیم دی او که حادث دی نو د معتزله او پنیز باندې قرآن حادث دی او د اهل سنت والجماعت پنیز باندې قرآن قدیم دی د معتزله او دلیل دا دی چې قران حادث دی ځکه قران مرکب دی د اصوات او د حروفو نه او په اصوات او حروفو کې ترتیبي وکل ما هذا شانه يكون حادثا چې په چا کې ترتیب یې هغه حادثي نو قران حادث شو مرکب د حادث نه حادثي نو دوی دا چې وایي چې قران مرکب دی د حروفو او د اصوات نه حروفو او اصواتو کې ترتیب دی او چې په چا کې ترتیب یې هغه حادثي نو حروف او اصوات حادث شو قران مرکب دی د حروف او د اصوات نه ټول قران هم حادث شو ځکه مرکب د حادث نه حادث دا د معتزله او دلیل دی او وابیان هم د دوی په نقش قدم باندې او اهل سنت والجماعت فرمایي چې قران په دوه قسمه دی کلام د الله په دوه قسمه دی یو کلام نفسي او بل کلام لفظي کلام لفظي چې د اصوات او د حروفو نه مرکب دی دا حادث دی دا د الله صفت ده او کلام نفسي چې دا د حروف او د اصوات نه نه مرکب هغه د الله هغه د الله صفت ده دواړه د الله صفت دي کلام لفظي د الله صفت ده کلام نفسي د الله صفت ده خبره دواړه د الله صفتونه دي، دواړه د الله کلامونه دي، خو دا کلام لفظي چې دی د اصواتو او د حروفو نه مرکب دی او کلام نفسي چې کوم دی دا د اصواتو او د حروفو نه دی مرکب نو کلام لفظي حادث دی بیا د الله صفت ده او کلام نفسي چې دا قدیم دی او هغه د الله صفت دی ټول د الله صفت دی خو حیثیات بدل دي چې کلام نفسي په دې حیثیت د الله صفت دی چې تر الله پاک پورې قائم دی دا قدیم د الله پاک پورې قائم دی او دا لفظي دا د الله صفت ده په دې حیثیت چې د الله مخلوق ده د الله پاک پر قائم نه ده ځکه قیام د حوادث تر الله پاک پر محال ده نو کلام لفظي د الله صفت ده په دې حیثیت چې د الله مخلوق ده او کلام نفسي د الله صفت دی په دې حیثیت چې د الله پاک پر قائم دی اوس که تاسو اعتراض وکړئ چې د الله مخلوقات خو مونږ هم یو مونږ ټول د الله مخلوق یو کړی یو کلام لفظي د الله مخلوق دی نو دا مخلوق څنګه د الله صفت شو او دا نور مخلوقات د الله صفت نه کیږي په کار دی چې ټول مخلوق د الله صفت شي نو موږ او تاسو د الله مخلوق بل واسطه یو لدی وجه نه موږ او تاسو ته د الله صفات نشو ویل او کلام لفظي د قران ته د الله صفات ویل شي نو اصل اختلاف په دې کې دی چې کلام نفسي شته او کنه د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې کلام نفسي موجود دی او د معتزله او په نسبت باندې د الله کلام نفسي نشته بلکې د الله کلام یوازې لفظي دی دا قول د وهابیانو دی چې د الله کلام یوازې دا لفظي دی نفسي نشته معتزله دا سی وی وهابیان د نن سبا دا وی چې د الله کلام یوازې لفظي دی نفسي نشته او موږ وایو چې د الله کلامونه دوه دي لفظي او نفسي نو د کلام نفسي د وجود لپاره موږ دلایل یو څلور دلایل به د الله پاک په توفیق باندې درته ذکر کړو یو دلیل بداهت دی وجدان په دې باندې شاهد دی ما چې سهار استادو ته کوم درس مرتب کړی دی دا د شپې زما په ذهن کې کلام لفظي و اوس ترې نه کلام لفظي جوړېږي تاسو چې کله خپل ماشومان ته یو جمعتونو کې درس کوئ نو اول دا درس ټول کلام لفظي وي او وروسته ترې نه کلام لفظي جوړ شي نو په دا اول دلیل بداهت دی. وجدان په دې باندې شاهد دی چې د کلام لفظي نه مخکې څه شی وي؟ کلام نفسي وي. اول تصور اجمالي وي او بیا وروسته کلام وي. نو یو دلیل ورته بداهت دی. او دویم دلیل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د خلافت مسله و انصار راټول شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دفن شوی نو تکفین او تجهیز نو شوی انصار را جمع شو او د ځان لپاره خلیفہ ټاکل ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما دا دواړه ور روان شو چې د انصار سره خبرو وکړي او د ټولو مسلمانانو یو خلیفہ وټاکل شي نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمای چې زه کله په لار روان نو زورت فی نفسی کلاما ما پزړه کې یو خپل تقریر کړو زورت فی نفسی کلاما ما یو خپل تقریر پزړه کې برابر کړو خو چې کله هلته ورسېدو ابو بکر صدیق رضی الله عنه تقریر وکړو نو هغه زما په زړه کې چې کوم تقریر و هغه ټول بیان ما ته هیڅ هم پرې نه ټول حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیان خو د حضرت عمر الفاظ داسې دي زورت فی نفسی کلاما ما په زړه کې تقریر جوړ کړ نو دا په زړه کې چې کوم تقریر جوړ کړی و دې ته کلام نفسی وایي هغه ګوره مرکب د اصوات او د حروفو نه نه دی په زړه کې مرکب اجمالی جوړ شوی او دریم د لغت نم یو دلیل درته وایم عربان فرمای ان الكلام لفي الفؤاد وقد جعل اللسان عليه دليلا کلام اصل کې پزړه کې او دا د ژبې بیان دا د زړه په کلام باندې دلیل دا د غیله تعبیر دی نو دا کلام لفظي چې دا موږ تلاوت کوو دا د کلام لفظي نه تعبیر دی دریم دلیل مې درته ذکر کړو او څلورم یو دلیل روح المانی ذکر کړی دی او ډېر ښکلی دلیل دی د یوسف علیه السلام په باره کې راځي سورت یوسف کې فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكان أسك لم نفسي موجود نشي په کلام نفسي باندې قول ونه کی نو د صدر د آیات او د عجز د آیات د اول د آیات او د اخر د آیات په مابین کې به تعارض او تناقض راشي ګوره په اول د آیات کې داسې راځي فاسرها یوسف فی نفسه یوسف علیه الصلاۃ والسلام د یوسف علیه السلام ورونو په یوسف علیه الصلاۃ والسلام پسې تهمت وکړ کله چې د یوسف علیه السلام ورونه په غلا کې ګیر شو نو څه یې ویلي ان سرق فقد سرق اخ له من قبل که د غلا کړي وي ابن یمین نو د یو بل ورور یوسف علیه السلام هغه مخکې غلا کړي و نو فاسرها یوسف فی نفسه یوسف علیه السلام په ځل کې پټ کړه ولم یبدها لهم او دوی ته ښکارا نه کړه نو معلومیده دا چې دوی ته نه ښکارا کړو ورسته څه وایي قال انتم شر مکان ورته وی ویل چې تاسو په اعتبار د مرتبه ډیر بد خلک یو دلته خو ورته ښکارا کړ قال انتم شر مکان نو په اول د آیات کې راغلي دي چې ولم یبدها لهم ښکارا نه کړ ورته او په اخر د آیات کې راغلي چې ورته ښکارا کړ ورته وی ویل انتم شر مکان تاسو په اعتبار د مرتبه ډیر بد خلک یو نو ګوره قال دا قول نفسي مراد دی قال انتم شر مکانا یعنی قال فی نفسه په زړه کې د ځان سره ویل دا قول نفسي دی نو که کلام نفسي باندې قول ونه کې نو که لم یبدها له او قال انتم شر مکانا په مابین کې به تعارض راشي ځکه لم یبدها لهم په دې دلالت کوي چې دوی چې ښکاره نه کړه او قال انتم شر مکانا په دې دلالت کوي چې دوی چې ښکاره کړه نو تعارض به راشي نو د دفع د تعارض دپاره موږ وایو چې دا اخیر کلام نفسي دی قال انتم شر مکانا یعنی قال فی نفسه انتم شر مکانا په زړه کې یې ویلې چې تاسو ډېر بد یې په اعتبار د مرتبې سره نو دا کلام نفسي دی د دې وجې نه دا خبره ثابته شوه چې قرآنونه دوه دي یو نفسي او بل لفظي دا مونږ چې تلاوت کوو دا لفظي دی دا اصل کې دا نفسي نه تعبیر دی نو موږ چې قران ته قدیم وایو هغه قران ته قدیم او چې حدیث وایو نو دغه ته حدیث وایو چې دا د اصوات او د حروف نه مراد